حضرت وای امت به می اخر کې دمراشي یو وخت بد سرشي قران او حدیث پوری بهر زکی خنداشي یو وخت بد سرشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د بدعت په هکله ده چې بدعت څه ته وایي په مخکې خپرونه کې موږ په دې باندې وغږېدلو چې ځینې علما بدعت تقسیموي بدعت حسنه او بدعت سیئه ته خو محققین علما د احادیثو دا رایه په کلکه سره ردوي چې بدعت وي په دی هغه بدعت بدعت سیئه دی په هغه کې ګناه نشته دی په دې موضوع باندې ممتاز عالم محقق عالم امام ابو اسرائیل شاطبی رحمه الله مستقل کتاب لیکلی چې هغه کتاب په نامه د الاعتصام دی او په خپل دې کتاب کې ډیر فاضلانه بحث کړی دی هر هغه څوک چې په سترګو کې د تعصب پردې نه لري هغه څوک چې په خپل دماغو کې حسد نه لري هغه چې کله د اعتصام کتاب مطالعه کړي بیا هغه ته حقیقت معلومیږي چې حقیقت څه شی دی نو امام ابو اسحاق ابراهیم شاطبی رحمه الله په خپل کتاب کې په نامه د الاعتصام ډیر فاضلانه او محققانه بحث کړی او دا مسله امام شاطبي ویلي دا مسله چې بدعت دې حسنه او سیعه وي دې نظریې سره هغه ډیر سخت خلاف دی او د تقسیم نظریه یې په محکمو دلایلو سره او په کلکو دلایلو سره رد کړې ده چې بدعت چیرته دی هغه بدعت بدعت بدعت سیعه دی حسنه په دې کې نشته دی او همدارنګه امام او همدارنګه عارف مصلح امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغه په خپل مکتوباتو کې په ډیرو مکتوبونو کې په دې مسئلې باندې بحث کړی او په دې مسئلې باندې ډیر زور کړی دی چې هغو عالمانو چې بدعت په دوه ځایونو تقسیم کړی یعنی بدعت تقسیم کړی بدعت حسنه او بدعت سیئه ته د هغوی نه ډیره لویه علمي غلطي شوې ده هغه وایي چې بدعت حسنه خو هیڅ کم شی نه دی بدعت همیشه سوي او دلالت وي که چاته په یو بدعت کې څه نورانیت محسوسیږي نو دا د هغه د احساس او ادراک غلطي ده که چاته په یو بدعت کې څنګه نورانیت او ښه والی محسوسیږي نو دا د هغه د خپله د احساس او د هغه د ادراک غلطي ده بدعت کې صرف تیاره او ظلمت دی په هغه کې نورانیت نشته دی دا وړاندیز علماو کرامو ته دی که تاسو غواړئ چې په دې هکله باندې تاسو ته لا نور هم معلومات وشي فتح المیم د صحیح مسلم شرح د علامه شبیر احمد عثماني په دې باندې ډېر لوی وضاحت کړی دی هغه لوستل تاسو دپاره ضروري دي چې هلته مراجعه وکړئ که ډېر زیات معلومات بیا هم د ځان دپاره حاصلوئ نو د محققینو علماو په نزد باندې بدعت بدعت سیئه دی په هغه کې حسنه نشته دی حضرت عایشه رضی عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چا چې زموږ په دین یې نوې خبره راویستله هغه خبره چې هغه په دین کې نشته یعنی د الله د کلام کې هم هغه بنسټ نه لري د رسول الله په لارښوونو کې هم هغه بنسټ لري نو دغه خبره رد او مردود ده قبول نه ده د بدعاتو په باب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک ارشاد بنیادی حیثیت لري په دې کې هغه محدثات او بدعتونه که د اعمالو وي او که د عقایدو سره تعلق لري هغه قابل رد او مردود دي او په دې حدیث کې هغه هم مردود ګرځول شوي هر دا چې هغه پین کې ایجاد شوي دي او بیا په دین کې ایجاد شوي دي او بیا دیني امر او د الله د رضا او د آخرت د ثواب وسیله وګڼلی شي او خپل په نظر کې هم دا معتقد وي چې په دې کړنو باندې به الله ماته اجر راکوي او زما به د آخرت ذریعه وګرځي ذریعه د نجات چې الله به ماته نجات راکوي نو داسې اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې مردود ګرځولي دا هغه اعمال چې دی په نیک نیت باندې کوي او حال دا چې هغه د الله په کلام کې کم بنسټ نه لري د رسول الله په احادیثو کې نه لري د فقهاو او مجتهدینو په اقوالو کې نه لري نو دا مردود دي نه د الله او د الله د رسول د کلام نه صراحتا اشارتا د هغې حکم شوی او نه د هغې شرعي اجتهاد او استحسان وي او نه بنیاد د شریعت په قواعدو باندې جوړ وي نو هغه مردود وي زه به یو څو مثاله تاسو ته دروښیم څو ورځې پس تاسو ګورئ د نوروز میله را روانه ده خلک به د ډیر لرې لرو ځایونه سفرونه کوي چې موږ زیارت ته ځو او موږ نوروز ته ځو د خپل دې سفر ته او د خپل دې جنډې اوچتولو ته د دیني رنګ ورکړی او په دې باندې ګوره اکثره معتقدم دي چې په دې باندې به الله موږ ته اجر او ثواب راکوي او حال دا چې دا داسې خرافات او بدعات دي چې د دیو اساس نه د الله په کلام کې شته د محمد رسول الله په احادیثو کې شته او نه د فقهاو مجتهدینو نه دا خبره ده په ده مقطعي او څوک چې په دې باندې معتقد وي په هغه باندې ویره د کفر د کافر نشته ما په خپلو خپرونو کې څو وارې ویلي دي چې د خلکو عقاید چې خراب کړي درې طبقو خلکو خراب کړي دي یو سیاستدانو چې هغه د خپل د قدرت د جلبولو دپاره دروغ او رښتیا راټول کړي او ناحقه وعدې خلکو ته کوي نو خلک په هغه باندې معتقد شي او چې د هغه اصلي هدف د هغه اصلي مطلوب هغه کسب کول د قدرت وي، هغه د ملت سره، د هغو درد سره، د هغو کړاو سره بیا هېڅ تړاو نه لري او د هغو پوښتنه هم نه کوي، نو د خلکو عقیدې خرابې کړي. دویم د خلکو عقیدې چې خرابې کړي دي، ناپوهه ملایانو خرابې کړي دي. الله دې ورته هدایت وکړي. ملا به په یو ټولنه کې به ژوند کوي په یو ټولنه کې به د امام حیثیت لري او په خپل ټولنه کې په خپل مقتدیانو کې به خرافات او بدعات ویني خو د هغو په مقابل کې به چپه خوله ناست وي یا به د هغه قوم هغه قبیلې هغه خرافاتو کړنو ته دا تجویز ورکوي نو د خلکو عقیده نور هم خرابه شوه چې ملا صاحب یې کوي عالم یې کوي موږ په دې کې څه ګرم یو نو داسې ناپوهه ملایانو هم د خلکو عقیدې تباه کړي خپله خو په خرافاتو په بدعاتو کې پروت دی خو خلک هم په ګمراهي کې او په دلالت کې پراته پاتې شول الله دې په موږ باندې رحم وکړي هر هغه مولوی صاحب چې په ټولنه کې د امام حیثیت لري عالم دی په هغه کلي کې او په ټولنه کې چې څه خرافات دي که زما خبرې اوري هغو ته به ډېر ښه معلوم وي چې کومه بدعت او کومه خرافات دي نو علماو ته په کار ده چې هغه کارونه هغه بدعتونه چې زموږ د مسلمانانو عقیدو ته ضربه رسوي د دې و عقیدې خرابوي د هغو په مقابل کې مبارزه وکړي واقعي دین چې الله منکر بیان کړی د الله رسول بیان کړی فقها او مجتهدینو بیان کړی هغه خلکو ته وښي هغه ورته بیان کړي بله عمده مسله د زیارتونو مسئله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تلی زیارت یې کړی په دې کې شک نشته په ځانګړې توګه د وفات په وخت کې چې د وفات ورځ یې نږدې شو راغی جنت البقي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړ او همدارنګه د احد شهداو زیارت یې وکړه د هغو دپاره دعا وکړه او داسې ویلې چې السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثار الله دې تاسو ته بخښنه وکړي الله دې موږ ته بخښنه وکړي تاسو مخکې او موږ درپسې روان یو خو نن ورځ زموږ په ټولنه کې زیارتونه دي خلک چې کله زیارت ته ورځي په هغه کې جنډې بندوي د هغه دروازې ښکلوي د هغه دیوالونه ښکلوي او له بده مرغه سجدې کوي ورته په هغه کې زانګوګانې اچوي او د ډېر لرو ځایونه یې مریضونو ته کټونو کې راوړي زیارت ته چې زیارت دې ته شفا ورکوي نعوذ بالله من ذلک دا ګوره ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي نو علماو ته پکار ده واقعي علماو ته چې هغه د داسې خرافاتو او د داسې بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړي د الله د دین نه خلک په واقعي توګه باندې خبر کړي او که داسې غوږونه کاڼه واچوي او خلک په دې خرافاتو او په بدعاتو کې ګرفتاره وسیږي الله په حضور کې به ډیر سخت مسئول وي او الله به بیا د دیونه پوښتنه کوي الله به یې نه پرېږدي او هغه څوک هغه عالم چې په یو مسئله باندې عالم وي او هغه پټوي خلکو ته نه بیانوي رسول الله وایي چې په دې خولې کې به د اور قیزه وغورځېږي او د اور په قیزې باندې به دا کش کول کیږي جهنم طرف ته د اور واګي به په خولې کې ور وغورځوي نو علما په هرې ټولنه کې هغه د لمر حیثیت لري هغه د څراغ حیثیت لري چې د دیو د دعوت په واسطه د دیو د تبلیغ په واسطه د دیو د هڅو په واسطه هغه ټولنه نوره لا هم روښانه شي او که پخپله په خرافاتو په بدعاتو کې پروت وي نو ټولنه خو به لا هم پرته وي په تیارو او په خرافاتو او په بدعاتو کې الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي نو هغه کارونه چې هغه په دین کې څه حیثیت نه لري او هغوی هغوی ته د دین رنګ ورکړی او په هغه کې امید د اجر و ثواب لري هغه بدعت دی د هغو په کړنې باندې تاسو ته ګناه درځي ګناه درکول کیږي تاسو ته ثواب نشته دی که هغه د غم پروګرامونه وي او که هغه د ښادي پروګرامونه وي لکه درېیمه لسمه شلمه څلوېښتمه کلیزه د لوی پیر لسمه د لوی پیر دولسمه او نه پوهېږم چې نورې کومه ورځې دي چې اکثر اورېدونکي ما نه په خپرونو کې په دې هکله باندې پوښتنه کوي د بزرګانو په قبرونو باندې څادرونه او ګلونه اچول همدارنګه عرس جوړول خلک دیني کارونه ګڼي او د ثواب په نیت کوي او حال دا چې دا بدعت دی او دا خرافات دی دا د الله په دین کې هیڅ کم اساس نه لري د الله په کلام کې دې دپاره کم اصل نشته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې دپاره کم اصل نشته نو دا هغه بدعت دی چې د دې په کړنه باندې انسان مستحق د عذاب ګرځي نه مستحق د ثواب او رسول الله ویلي چې دا مردود دي دا رد دي نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي نو قدرمنو اورېدونکو هر عمل چې کوئ د هر څه نه مخکې په هغه کې اخلاص او صداقت ولرئ هغه د الله رضا دپاره وکړئ او وګورئ چې دا کار آیا په دین کې دې لپاره اجازه شته او که نشته د الله په کلام کې دې لپاره اجازه شته او که نه شته؟ د رسول الله په لارښوونو کې شته او که نه شته؟ زموږ فقهاو مجتهدینو په دې هکله څه ویلي او که نه دي ویلي؟ له بده مرغه چې نن ځینې خلک په حق باندې سترګې پټوي د خپل شخصي ګټو لپاره که خلک په خرافاتو کې پراته او که د خلکو عقیدې خرابې وي او که خلک په هر خرافاتو بدعت کې گرفتاري خو د دې شخصي ګټې هغه پورې تړلي دي په هغه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي الله به یو ورځ په خپل حضور کې درئي او رب به په دې مسایلو کې ستانه پوښتنه کوي همدارنګه حضرت عرباز بن ساریه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمایي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعزنا موعظة بليغة فرفت منها العيون ودجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجس وإياکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه احمد و ابو داود و ترمزي د حضرت عرباس بن ساریه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ موږ ته مونځ راکړ وروسته له مانځه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ طرف ته متوجه شه او موږ ته یې مخ که نو پیغمبر علیه السلام وسلام داسې اثرناک داسې تاثیرناک واز او نصیحت یې موږ ته وکړ چې زموږ د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې زموږ زړونه د حیبت نه ډک شول نو یو کس جګ شه ویل چې ای د الله رسوله دا خو داسې واز دی لکه یو تلونکی چې د چا نه روان وي او هغو ته واز کوي دا د رسول الله واز و په هغو ورځو کې چې رسول الله وفات کیده نو که داسې خبرې وي یا رسول الله ته موږ ته څه وصیت وکړه او د ضروري کارونو په هکله څه وصیت موږ ته پیش کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه تاسو ته د دې وصیت کوم چې د الله نه ویریږئ او د الله د نافرمانی او د هغه د احکامو د اوامرو د سرغړونې نه ځان وساتئ زه تاسو ته په دې باندې وصیت کوم نو د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شوه هغه هیڅکله غلام نه کوي د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شو هغه هېڅکله مونځ هم نه پرېږدي د چا په زړه کې چې د الله ویره پیدا شو هغه چاته تکلیف او اذیت هم نه ورکوي هغه د خپل مور و پلار احترام هم ساتي د مشرانو احترام هم ساتي او په ټولنه کې هغه ژوند کوي چې هغه ته رسول الله ویلي ځکه هغه د دې نه ویرېږي چې الله زما نه ناراضه نه شي هغه هېڅکله خرافاتو بدعاتو ته لاس هم نه اوږدوي او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې تاسو د خپل خلیفه او امیر اطاعت کوئ د هغه امر منئ اګر که هغه یو حبشي غلام هم وي خو چې مسلمان د کافر او د منافق امیر نه لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق د هغه امیر نه چې ته د هغه اطاعت وکړې او د الله د اوامرو د احکامو په سرغړونه کې پرېوځې بلکې د عادل پادشاه او د مسلمان امیر او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې زما نه پس ژوندي وي هغه به ډیر اختلافات ویني یعنې زما د مرګ نه به وروسته هغه ډیر اختلافات ویني نو چې کله تاسو اختلافات ولیدل په ټولنه کې نو په داسې وخت کې تاسو زما د طریقو زما د کړنو او زما د خلفاء الراشدینو او مهدیینو د طریقو پیروي او پابندي وکړئ هغه په تاسو باندې لازم ده او د خپل په غاښونو باندې کلک ونیسئ یو څوک چې یو شی ډیر مضبوط نیسي نه چې غاښ لاندې ونیسي هغه نه وځي نو د رسول الله مطلب هم دلته دی چې د هغه داسې پیروي وکړئ یو انسان لکه چې یو شی په خپل غاښونو باندې نیسي د هغه نه نه پرېوځي او په آخر کې رسول الله وایي چې په دین کې نوي راویستوي شیانو نه تاسې ځان وساتئ ځکه چې هر هغه شی چې په دین کې نوی راویستل شي هغه بدعت دی او هره بدعت چې د ګمراهي ده او څوک چې بدعت کوي هغه په خپله هم ګمراه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د تشریح او وضاحت محتاج نه دی د دې مضمون نه دا اندازه موږ ته معلومیږي چې دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک د آخري وخت سره تړلې وه چې دا خبرې رسول الله کولې او په دې حدیث کې چې کوم هدایات او لارښوونې د رسول الله نه موږ ته شوي هغه نن ورځ موږ او تاسې په سترګو باندې وینو چې اختلافات پراته دي او صحابه و کرامو ته دا معلومه وه نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوله چې یا رسول الله څه وصیت موږ ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې هغوی ته د تقوا وصیت کوي چې د الله نه وویرېږئ او د الله د نافرمانی نه ځان بچ کړئ او د هغې نه پس دویم حکم وصیت چې رسول الله ورته کوي چې تاسو د خپل د امیر اطاعت وکړئ اګر که یو حبشي غلام هغه هم وي او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت هم کړی و چې په تاسو کې څوک زما نه پس ژوندي وي هغه به په امت کې ډیر اختلافات وویني نن اختلافات دي عوام هم په حیران پاتې چې زه د چا ومنم یو څوک ورته یو څه وایي او بل څوک ورته ور څه وایي نه ګرانه ورور اورېدونکې د هغه چا منه چې هغه د الله د کلام نه تاته دلیل پیش کړي د محمد رسول الله د احادیثو نه درته دلیل پیش کړي د فقهاو مجتهدینو د اقوالو نه درته دلیل پیش کړي په هر خرافاتو بدعاتو باندې عمل مه کوه دغه د اختلاف زمانه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو دا بدعات او خرافات او دا اختلافات ولیدل نو په داسې وخت کې تاسو زما په طریقو باندې عمل وکړئ زما د خلفاء الراشدین و مهدیینو په طریقو باندې عمل وکړئ او هر هغه کار چې په دین کې نوی راویستلی شي د هغه نه تاسو ځان بچ وساتئ ځکه هغه بدعت دی او هر بدعت چې د هغه ګمراهي ده نو څوک چې په بدعت باندې عمل کوي هغه پخپله هم ګمراه دی نو په هر هغه عمل کې چې تاسو تشویشي کیږئ تاسو وګورئ چې دا رسول الله کړی که نه دی کړی دا صحابه و کرامو تابعینو کړی که نه دی کړی تبو تابعینو کړی که نه سترګې پټې به په هر کار باندې نه روانیږئ چې الله رب العزت به په آخرت ورځ کې خپل حضور ته ودرېږي بیا به لا جواب پاتې چې الله ته څه ووایو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د معجزو نه یو معجزه ده د رسول الله د معجزو نه یو معجزه ده رسول الله په خپل ژوند مبارک کې په داسې حالت کې چې چاته دا وهم هم نشو کېدلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې به انتشار او ګډوډي پیدا کیږي او د هغو په منځ کې به اختلاف او نفاق پیدا کیږي دا وصیت وفرمایلو چې په تاسو کې څوک زما نه پس ژوندي پاتې شي هغوی به ډیر لوی لوی اختلافات ویني او همغسې شو کوم صحابه کرام چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر پنځه ویشتو یا تر دېرشو کالو پورې ژوندي پاتې و هغوی د عمر دغه اختلافات په خپلو سترګو باندې ولیدل او د هغه نه وروسته په اختلافاتو کې لا هم نور زیاتی راغی نن چې موږ او تاسې په کوم حالت کې ژوند کوو دا اختلافات خو تاسې په خپل سترګو باندې وینئ نو الله رب العزت دې موږ ته په حق او هدایت باندې عمل نصیب کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې موږ او تاسو دې قائم وساتي او هغه کارونه چې په ټولنه کې خرافات دي او بدعات دي په دین کې کم اصل نه لري الله دې موږ د هغه نه بچ وساتي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د داسې خرافاتو او د بدعاتو په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو مسلمانان وروڼه هم د دې تیارو نه او د دې ګمراهي نه موږ او تاسو را وباسو او دا ډیر لوی مسئولیت راجع دی علماو کرامو ته چې علما کرام دلته خپل مسئولیت وپیژني او حق چې څنګه الله ویلی او د الله رسول ویلی هغه خلکو ته بیان کړي او په دې لاره کې د هیڅ چا نه ویره هم نه کوي د هیڅ چا نه د خوف هم نه کوي او هر نوم چې هر څوک پرېږدي هغه دې په ځان باندې قبول کړي خو د الله دین دی د الله د کلام موافق د رسول الله د احادیثو موافق خلکو ته وروښي او بیان دې کړي قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شه کورونا به پرې تنګ وي په خوله به